یو مسله ذکر کړي چې کله تنازع راغلی و په مابین د فعلینو کې او تا عمل ورکړو فعل ثانی لره عمل ورکړو فعلی او فعل اول تقاضا کوله د مفعول فعل اول تقاضا کوله د مفعول په دې صورت کې تعالی را د فعل اول د پاره مفعول ضمیر منل جایز نه دي چې راجی وی هغه اسم مؤخر ته بلکې دغه ځای کې د لام حذف د مفعول واجب دی قاعده پوه شو چې کله تنازع راغلی و په مابین د فعلینو کې او تا عمل ورکړو فعلی ثانی لاره فعل اول تقاضا کوله د غیر مرفوع اچھا غیر مرفوع صحیح شو نو په دغه ځای کې تال راوس د فعل اول لپاره مفعول ضمیر منل جایز نه دی نو سبا کای نو وی ګورا کدا مفعول خبر نو کدا مفعول سنو په اصل کې سنو خبر نو نو حذف کا او که په اصل کې سو خبرو بیا حذف سن دی جائز نه دی بیا ذکر کا بیسه کا ذکر کا لنډه خوا دا مفعول لا فار قلوب نو ذکر کا او که مفعول لا فار قلوب نو نو سیکا حذف کا ګوروس ضربت واکرمنی زیدون ٹھیک شو ضربت واکرمنی زید اکرمنی لمن عمل ورک کړه زیدون مونږ سکو اوس مونږ ضربتو د بار ضمیر منلې نشو چې دا سی وایو چې ضربت هو واکرمنی زیدون او دا هو ضمیر دې زید مؤخر ته سکو راځي کو ځکه چې زمار قبل ذکر راځي لفظا او رتبه ټیک شو کنه نو دلته به مونږه دا هوس کو حذف سبه کو حذف په څه مسله خو نه جوړیږي نو بس دې حذف شو نو ضربت او اکرمنی زیدون نو د ضربتو د لپاره مفعول حذف ته چې زید دې روان زید څه کوي دلالت کوي کدا مفعول افعال قلوب حسبت صحیح شو کنه وحسبني زيد منطلقا حسبت وحسبني زيد صحیح ده کنه حسب اول زيدون کې سره اعلی تنازع رااله چې حاسبتو وې زما د مفعولي صحیح شو کنه مفعول اول شي کنه او چاوي زما د څه شي فاعل شي مونږ عمل ورکو فعلی ثاني لاره صحیح شو هغه داغه د پارامسکو فاعل کو اوس دلته دا منطلقن کې نزا څه شو راغله چا کې نظر ال منطلقن کې نو دا موږ حذف کولې نشو زه په اصل کې څه دی خبر دی څه شي دی نو د د باربم سوکو ومنو کنه منطلقاً بوله ذکر کو سبې کو ذکر کو حذف کولې نشو نو ضمیر منل شو صحیح شو کنه نو حسبت زیدا منطلقا وحسبني منطلقا خبر باندې پوه شو دا په دې دوه شعرونو کې دا ذکر کړي ولا تجئ مع اول قد اهمل مراوړ چې کم دینو د هاغه فعل سره د فعل اول سره چې هغه هغه فعل اول چې هغه مهمل کړی شو یعنی عمل ولا نو ور کړی شو عمل چاله ور کړی شو ثانی لره مراوړ او سره څه شي ضمیر حکم ضمیر سره مراوړ لغیر رفعین چې ضمیر د رفع نه وي او کنه که ضمیر د چاو رفع دا خو زمان قبل ذکر به کیسه دی جایز لغیر رفع اوهلا دا چې ضمیر چې د غیر د رفع لپاره حقدار ګرځول شوی دی بل حذفه الزم بلکې حذف د لازم وګڼا یکون غیر خبر کسه شو د حذف نه او د چانه د ازمار نه مانع موجود شي په هغه ځای کې به بیا چې کم دنو اظهار د مفعول کوي څنګه وي فقط د جنازو طریقې درې دي بس حذف ازمار اظهار نو چې کله د مفعول په جانب کې چې مفعول لفعل قلوب نه چا نه نو که په حذف کېدلې نشي نو ازمار دی نو که په ازمار کار کېدو خو ډیره خدا خو که د ازمار نوم چې کم دنو سو معنی موجودو نو دغه ځای کې به بیا څه کوي اظهار کوي ازمار کې به معنی څنګه موجود وي هغه به داسي وي چې ته ضمیر راوړي نو په ضمیر کې د دوه شیزونو لحاظ پکاري په فال قلوب کې او په تنازع په باب کې یو د مرجع او بل د مفسر سره د مطابقت د مفسر سره د مطابقت د چې کوم عمل کوم فعل له تعامل ور کړی کنه دا هغه معمول لا غبل تفسیر کوي کنه صحیح شو کنه چې د دې لحاظ به دواړو کوي چې اومه مرجع سره سي مطابقتي او مې چې ګندنو چا سره مفسر سره سي مطابقتي صحیح شو اظن و یظننی اخا زیدن و عمرا کنه یا خوی نه تلک صبر وکا اوس ګوره اظنو سره سشته فاعل شته څه کې نشته ضمیر د متکلم دی کنه نو دا اخا چې ګمندنو زیدن و عمرا زیدن و عمرا په دې کې نزاع شو رااله چې ازنو وی چې دار زما مفعول اول شي ما سره مفعول اول نشته یزنو وی زما فاعل پسې کړيږم او تز مفعول اول خبرې دار زما څه شي فاعل شي موږ عمل ور په فعل اول لا صحیح شو نو موږ دا مفعول اول کړل د چا د پاره تازو نو د پاره صحیح ده چا کړه اخا کی اظن وی دار زما څه شي مفعول ثانی شي صحیح څه کنه یظنانی وی زما دي څه شي مفعول ثانی شي صحیح ده مفعول ثانی دل غواړي کنه افعال قلوب دین مفعول ثانی څه کوي غواړي نو موږ مفعول ثانی عمل ورکه یظنانی لا صحیح شو دویم فعل موږ ته ورکو یظننی اخا صحیح شو دی ګمان کوي په ما باندې ضرورو یظننی اخا صحیح شو اوس په موږ د ازنو د بار څه کو مفعول ثانی ګورو کنه صحیح شو اوس مفعول ثانی موږ رزه د بار ضمیر راوړل نشو ضمیر راوړل که ضمیر مفرد راوړو سره وړو نو د دې اخا سره خو مطابقت څه کیږي انا زیدن و عمرن سره مطابقت نه راځي مرجع خدا غدا مرجع زیدن او عمرن دا داغه سره مطابقت نه راځي مرجع زیدن او یعنی اظن هما ذو ګمان کو پچا باندې پرې زید او عمر زید او عمر نو چې ضمیر مفرد راوړم نو حمل صحیح کیږي مرجانه حمل حمل صحیح کیږي ها او حمل ضروری وکنه نو حمل صحیح کېدلې نشي او کسر راوړم تسنیه راوړم نو دا د مفعول اول ته ضمیر څه دی راځي دی لکه تفسیر د اخا دی د یزنانی د مفعول ثانی چې اخا دا اخا څه دی تفسیر دی نو اغه اغه مفرد دی او ضمیر باندې چا راوړو کېدلې نشي نو کله حمل صحیح کېدلې نشي او کله مرجع سره مطابقت ناراضي د اخا سره مطابقت ناراضي نو ما زبل لار پات نه شو سیوا د ذکر نه نو اخوین فی الرخا دا بس کوم سره ذکر کوم سمه کوم نصیب ترکیب داسې جدا جدا کا اظن زیدن و عمرا اخوین فی الرخا هیښوا او ويظنني اخا زه ګمان کوم په زید او په عمر باندې درونو چې دا زما په پراخای کې خوشحالي کې زما سدي رونه دي ويظنني اخا او دې دواړه چې کوم ګمان کوي په ما باندې ضرور صحیح شو که صحیح نشو صحیح ده کنه نو اسی مطابقت راتلې چې جوړېدلې نشي اسی نو بس موږ سره بل لار نشته سیوا د چان د ذکر نه نو ذکر وو پونه شوی به واظهر ان يكن ضمير خبرا او ظاهر کته چې کم دنو ظاهر کته ان يكن ضمير خبرا کوي چې کم دنو ضمير خبره